واقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا دې شپږو اشعارو کې ناظم صاحب لس کلمات ذکر کړي د قطعي او د وصل یو څه شی د ان لا بل د ان ما بل د ام ما بل د عن ما بل د من ما بل د ام من حيث ما ان لم ان ان ما ان ما دا یو ځای لیکل کېږي جدا لیکل کېږي لسو زیونو کې به ان د لا نه جدا دي کې یعنی دا څه وې دي کې ان او بیا وسولي کې لا دا لس لس زیونه دي د سوې فقطا بعشر کلمات الله جدا کا په لسو کلماتو کې ان د لا نه کوم کوم دي هغه لس کلمات هغه درته اوس ذکر کوي معمل جاء اے یو سورت توبه 118 آیت کې ده د ملجأ سره معمل جاء د ملجأ سره څنګه خو که اللائي یعنی لام نون په ګډوي نه یو ځای لیکل شوی مقطوعي موصول بیا دا څنګه شي ویل چې وبنو ال من کې نو درېږي وګړي په خبره پوه شئ کنه دا فائدہ ده مقطوع او موصول نو یو د سورته توبه آیات ګور ورته د شعر نه څنګه لاس خبرې روزي معمل جاء یو شو ښه جدا لیکل شوی دی نو دی وایي وتعبد چې بیا غوره په معنا پوهېږئ د شعر وتعبدو یاسینا او تعبدو په صورت یاسین کې ثاني هودا دویم ځای د صورت هود لا یشرکنا تشرک یدخلن تعالو علا اے لا یشرکنا بالله سورت ممتحنه دولسم آیت ده صحیح شو دا علای ور سره ولې وي دا علای ور سره ځکه وي چې وي تعلو علی نه یادو کوم چې په صورت نمل کې 31 آیت ته اخو یو ځای لیکل شوی الله تعلو علی کده ویلې وی چې تعلو علی صرف تعلو ویلې نو بیا بدا پته نه لګي چې کوم تعلو دي تعلو علی الله دې که تعلو علی دې تعلو علی موصول دې او الله تعلو علی الله مقطوع دی بیا دې سوي الله یقول لا اقول الله یقول سورۃ اعراف یوسل یو کم او یایم آیت 169 او فائدہ په څه کې روزي یره کوم ته پته ولګي چې دا موصول دی دا مقطوع دی فائدہ به په څه کې روزي وقف کې ها خو په دې ان باندې اختیاري وقف نشي کولای یو اضطراري وقف یې کولای شي لکه دا د وقف ځای خو نه وقف خو باغ ځای کې چې خبره ځای دلته ساده ختمه شو ضرورت رالو نو بیا دی وای وای اما په صورت رات کې سلوخت مایت ته په دې کې قطع او کا کم ځای کې اما الک ما در ته په قاعده کې لیکلي الله اقولا دا مثال د مقطوع دی او د دین علاوه ټول څه دي د دې لاسو زین علاوه نو الله یسجدو د څه مثال دی موصول اوس دیم نمبر ټکی تراشه اما قاعده کې دې کتو ما صرف یو مثال د مقطوع ور کړې بل د انو تفصیل به تا اور معنا وتی ځکه نو ګوره وا اما نورینک دا کوم ځای کې راغلی دی دا سورته رات سره یو سم آیت دلته کې دا ان د معنا جدا دی فالمفتوحه کوم چې په فتحې د همزې سره راغلی دی اما سویل د دې سلوکه اے تاسو ګورئ قاعده کې ام مشتملت علیه ارحام الانثیین صحیح شو دا موصول لیکل کېږي ټول قران کې اما قران کې چرته مفتوح نه لیکل شوی چې ان مای توجه کوي نه شو خج نو دی وی ولی مفتوح سل او چې امای نو دا به ته دې سکه سل یو ځای به موصول به دا ستاپونه دي ها وعما نقطع قبل ستاپ بل درته ذکر کړئ عما نهو دا قطع کا ٹھیک دا قطع کوي جدای کوي عما نبات چې نهو راغلی نو دا عند ما نه جدا کا دین علاوه سورت روم کې اتیشتم آیت ته او سورت نساء کې پنځشتم آیت ته ولې سدي کار خراب دی نه دومره ټیم به کنه دا ورکړه چې موږ له جواب راکړي حاجی مما بروم والنساء هلته پوي کنه پويږي او بیا وی خلف المنافقین اے په سورته منافقون کې اختلاف دی چې مم به معنا جدا دي کې او زه به لیکي مما رزقناکم وصل سره او قطع سره دواړه لیکل شي چې څوک ویښ نه دي نو به نه پوهېږي ها او چې لږ ویښ شي بس ګورې ورته بیا به ته پوهېږي امن اسسا سلورو ځایونو کې دا مقطوع لیکه یو سورت توبه 190 دې سوې امن اسسا او قطع ک پند من په اسسک ناسو توبه کې راغلی اما نسسنو 109 آیت بیا ورپسې سوال او باقی ټول د وروسته موصول دی موصول مثال بسه گئی ام من لا یهدی ستاسو قاعده کشت پوئی گئی کنه پوئی گئی سورة الصعفات سورة الذبح المهم وفديناه بذبح عظيم ذكرت سورة الذبح بل سٹاپ ټول قران کې سکه وحیث ما کنتم یو ځای نه راغلی حیث ما صحیح شو بیا سوئی وعلم المفتوحا دبل سٹاپ شو وعلم المفتوحا او الم په فتحې د حمزه سره الم دا مقطوع لیکا دا مزو لیکا لکه د حيث ما فشا نو دې کې موصول نه راغله كسر إنما په دواړو ځایونو کې سورت حج کې بهاز آټ نمبر آیات سورت لقمان دیرشم آیت کې مقطوع لیکا ته سوی والمفتوح يدعون او هغه مفتوح انما يدعون چې په حج او په لقمان کې مفتوح لیکا معا څه مطلب په دواړو ځایونو کې وقل فلن فالی ونحل وقا یعنی سورت انفال 41 نمبر آیت چې انما غنمتم من شيء فان لله خمسه او سورت النحل 95 نمبر آیت چې انما عند الله هو خير لكم دې کې اختلاف دی بعض قرانونو کې مقطوع دی بعض کې موصول دی صحیح شو دا څه شي پای کنه انما وانما يدور من دوني انما على رسول الله بلا تو اختلاف پس کې وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا قل بي سما والوصل صف او قطعك او فی د معنا او اے کلما بئس ما فیما د دې دریو والو د غزر ته په دې دریو شعرونو کې څه ذکر کوي رسم بیا درته وای دا کلو چې کم ده دا مقطوع لیکا د معنی جدا ولیکا کوم ځای کی چی رستو ته سألتموه راغلی سورة ابراهیم چونتیس دا سألتموه ورسره ذکر وی چې دغه ځای کې به دا مقطوع لیکي ځکه شعر لګول غواړي کنه هداي په کې یو بل اشاره کوي نه دی راغلی باز طالبان ته نه دی راغلی مور او پلار څوک په زور را لګي شل قسم خبرې کوي ګوره په هر فن کې دوه کباز خلک موجود دي تاسو کې ګنجان شته شیخان شته ماشومان شته شهوتیان شته هر قسم مخلوق در کې راځم شوی دی خود دې مثال دا څه ده کنه د دې مثال داسې ده چې فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض دا اوس لګیا دی موږ لکه ماشينري لري څور واچو چرګې لري هغه بچي دي هغه دی ورلېږي چې بچي به وباسي چرته به یو درې بچي به وباسي نور هغه به څه شي خاصي ها هغه له وګوره کنه ها پوه شئ کنه تاسو څه شي تاسو اوس لا په ځان نه پوهیږئ ګرمو کې تاسو به ال خپل سوچ او فکر راځي چې غلطه کړی کې بستر او غورځي او ته چې بس مدرسې کال پوره شو ختم بیا به تا ته پته لګي چې ما څومره فائدہ وکړ او ما څومره نقصان وکړ ها نو وخت در نه تیریږي خو د بدن در نه په وړاندې او ته کجاړې او کخان کار په وخت باندې په کار دی هر بې وخت کار بې کار دی تا ته څه نه ایسارېږم او زه بزم در نه پړوان دا د وخت وینا ده چغه ده اواز ده تاسو غونډه خلکو ته چې سست ویښ شئ لږ زما خو کار جاری دی روان دی داسې طلبا پکې شته چې هغوی لیکل هم کوي ځان سره به کلي له فایدې هم یوسي خو ستا به څه ښکاري ستا به څه څه به کوې څه له راغلی زما دومره وس او طاقت نشته چې تاسو له نصیحتونو کوم یو یو طالب باندې سبق ولیکم وایا او دا چل دی خپله ویښ شئ بس هلکه ته مې توبه کملوتې نن د جزري سبق چې وام د جزري د دې تشو الفاظو معنا به راته کوئ، سټاپونه به ښیئ، به دلته دا مقصد دی، دلته دا دی او که نه نو یقین وکړه که مازدیګر نن چکر له تاسو زه پرېږدم. مننه شوې. څوک چې دا سبق د جزري نه لیکي، نه یادوي، مازدیګر به هلته کېنئ او ملګري به خپله کې ریکارډینګ واورئ، دوباره به یې ولیکئ. بئس ما خلفتمونی په سورته اعراف 150 آیت ته او بئس ما اشتروا سورته بقره 90 آیت ته په دې کې څو کا وصل بیان کا چې په دې کې وصل دی یعنی طلباء او توصل بیان کا په دې کې دا د بئس داسین د ماترن یو ځای لیکل شوی بئس ما دی څه شی دی بئس ما اشتراو نو دا د چې خلفتمونی او اشتراو اوی چې بئس ما خلفتمونی بئس ما اشتراو دینه معلومه شو چې د دین علاوه ټول ځینو کې بئس د معنی جدا ده خبره پوه شئ کنه او دویم د کوم ځای کې په فی ما جدا دي کې افضتم اے سورۃ نور سوار لسمایت ده فی ما افضتم دلته به جدا دي کې دریم اشتهت هغه سره به جدا دي کې سورۃ انبیاء 102 فی ما اشتهت انفسهم خالدون سلورم یبلو مع او یبلو دواړه ځایونو کې یبلو دواړه ځایونو کې یو سورته مائده کې راځي 48 نمبر آیت دی سورته مائده کې 48 نمبر آیت دی او بل سورته انعام کې 165 نمبر آیت دی په دې دواړو کې څنګه د سوکا او دا فی د معنی جدا ولیکا ثانی فعلنا هغه دویم فعلنا کې دی اول کې مقطوع نه دی یو ګره سورته بقره کې 234 آیت دی څه شه دی 234 آیت وګورئ 61 نمبر آیت ته وقات سورۃ واقعہ کی تراغلی ام جدا ولیکا روم سورۃ روم کی تراغلی 28 نمبر آیت ده فی ما رزقناکم او بیا سوئی کلا تنزیلی وغیر حاصله او د دین باقی چې څومره ځایونه دي نو په دې کې فی ما موصول لیکه څوک په دی باندې پوښتنه